چې نږدې تاسو ته کافرانو نه بیا دې مومي پتا سو کې سختي او پوه شي چې یقینا الله پوه شي چې یقینا الله سره د متقینو نه ده او کله چې نازل شي او صورت نو دین ته دیونه هغه څوک دی چې وای کم یو د کم یو لستا سنا زادت فهازی ایمانا زیات کړ دې اغلره دې صورت ایمان نو هر کسان چې ایمان والده نو زیاتې دی ولره ایمان سره د ایمان د دیونه وهم یستبشرون او دی خوشاله کېږي په دې باندې او هر کسان چې پړونو کې مرز ده نو زیاتې دی لرا غن سره د غند دیونه اومړه شو دیو وهم کافرون په داسې حال کې چې و دیو کافران اولا يرونا الله دیونه ګوري چې دیو په امتحان کې غرزول شي په هر کال کې او کرت یا دو کرتا دې کې شان د پیغمبر پشپغو صفاتونو رسول دې نو اتباع تابعداري لازمه ده ستاسو د جنس ده بشر ده عربي ده استفاده ته اسانه ده عزیز علیه ستاسو په تکلیف باندې غم جن کیږي نو دا سه کار ونه کوي چې پیغمبر په پریشان کوي حریص ده ستاسو په هدایت نو محسن اعظم ده احسان و منئ رؤوف شفقت والا ده نه جبر والا